په نننۍ راډیوي مجله کې د خبرونو او سیاسي تبصرې ترڅنګ د منبر غږ خپرونه هم وړاندې کیږي هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ لومړی ستاسو پام د قرآن عظیم شان د څو مبارکو آیاتونو تلاوت او ژباړې ته راګرځوو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چې پرې د الله او خپل دښمن ووېروئ او له هغوی پرته نور هم چې تاسې یې نه پېژنئ خو الله یې پېژني او څه چې د الله په لاره کې لګوئ بدله به یې پوره پوره درکړل شي او پر تاسې به ظلم نه کېږي. ابو هريره رضی الله عنه وایي چې یو سړي له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه چې کومه صدقه الله تعالی ته ډیره غوره ده هغه وویل هغه صدقه ډیره غوره ده چې روغ یې او د مال لاسته راوړلو ته لیواله د شتمنۍ هیله او له فقره ویره لرې او د صدقې په ورکړه کې نن او سبا ونه کړې ساتو یې په سرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور السلام علیکم نن د جمعې مبارک ورځ د 1440 هجری قمری کال د رجب المرجب د میاشتې 22 نیټه چې د 2019 میلادي کال د مارچ د میاشتې ل 9 نیټې سره سمون خوري د نن ورځې خبرونه ته مزسم ملیاس هر کله کوم په پایل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو د زابل ولایت د سیوري ولسوالۍ په مکمل ډول فتحه دولس تن عسکر قتل پنځه تنه ژوبل قومندان انګار ژوندی نیول شوی د هلمند ولایت په ناوه کې اووه تنه مزدور پولیس مړه او ژوبل دوی شوبلې او یو رینجر موټر یې ویجاړ شول د کندهار ولایت شاولیکوټ کې په کاروان برید دی کې په بازانو سي دا دی د بازانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دی کې په بازانو سي دا دی د بازانو کور اوس هم بشپړ خبرونه د الخندق عملیاتو په لړ کې بیګا شپه د زابل ولایت د سیوري ولسوالۍ پر مرکزي ودانۍ د اسلامي امارت مجاهدینو تکتیکي برید وکړ همداراز مجاهدینو هغه تکتیکي ماینونو ته چاودنې ورکړې چې د ولسوالۍ مرکز ته دننه یې رسولي وو د پیښې په پایله کې د ولسوالۍ ودانۍ او پکې اتاقونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي تر دې مهاله د دولس تنو مزدورو وژل شوي عسکرو جسدونه له خاورو خځلو را ایستل شوي پنځه تنه یې ژوبل شوي دي همداراز د دښمن دوې شوبلې دوه رینجر موټر یو کورولا او یو پیلډر موټر سوځول شوي دوه کارمولي ټوپکونه یو هوان یو راکټ او ګڼ شمېر مرمۍ او نور مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلي دي په پیښه کې یو تن مجاهد زخمی شوی نور لله الحمد مجاهدینو ته هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی سیمې ته له مرکز قلات نه کومکي قوه راغلې او اوس هم د وژل شویو عسکرو د جسدونو په راکښلو بوخت دي د یاد ولایت د شهر صفا ولسوالۍ مرکز ته څیرمه په یو امنیتي پوسته کې د اسلامي امارت یو تن نفوذي مجاهد د خپل ټوپک شپېلۍ په پوسته کې په عسکرو راړولې چې په پا پایله کې یو مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شو له پیښې وروسته نوموړی مجاهد د دښمن له څلور میله وسلو سره روغ رمټ تر خپلو ملګرو پورې راورسېد. د یادې ولسوالۍ اړوند د خادو د پوستې دوه تنه مزدور اسکر بېګم شم د وسلوال برید په ترڅ کې وویشتل شول چې یو یې ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو همداراز د دښمن یو کلاشینکوپ او یو نارنجک د مجاهدینو لاسته ورغلي دي او په مرکز قلات کې یو مزدور اسکر د لیزر په ماټو ووژل شو د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ اړوند د فضل الدین دراهي په سیمه کې بیګا شپه دولس بجې د مزدورو پولیسو پر ماموریت وسله وال برید وشو برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پایله کې اووه تنه مزدور پولیس مړه او ژوبل یو رنجر موټر او دوې شوبلې ویجاړي او یو کلاشینکوپ یې د مجاهدینو لاسته ورغلی دی مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوه زیان نه دی اوښتی د ید ولایت د ګریشک ولسوالۍ د نهر سراج د لښکرګاه دوراهي په سیمه کې کندهار ته پر غځېدلي سړک بېګا شپه دوې بجې د مزدور اردو پر پوسته وسلوال برید وشو برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه پتح او پکې میشت پنځه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول همداراز په کومکي عسکرو هم وسلوال برید وشو چې په ترڅ کې درې تنه نور عسکر وویشتل شول مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوه زیان نه دی اوښتی او د نهر سراج د لکوزو ښاخ په سیمه کې بیګا ماښام اته بجې د مزدور اردو پر پوسته د لیزري وسلو په مټ برید وشو چې په پایله کې څلور تنه مزدور عسکر وویشتل شول همداراز ماخوستن څلور بجې د نهر سراج د اکلنګ په سیمه کې د مزدور اردو پر پوسته د لیزري وسلو په مټ برید وشو چې په پایله کې یو مزدور عسکر ژوبل شو او د کجکي ولسوالۍ مرکز ته څیرمه د مزدور دښمن د کمربند پر پوستو بیګا شپه یوه بجه مجاهدینو وسلوال بریدونه وکړل بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې تر ډیره یې دوام وکړ د بریدونو په پایله کې د دښمن یوه پوسته فتحه شوې پکې میشت څلور تنه مزدور پولیس ځای پر ځای قتل دوه تنه نورې ژوبل شول همداراز د دښمن درې کارمولي ټوپکونه یو کلاشینکوپ او ګڼ شمېر مرمۍ او مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلي دي په نورو پوستو کې هم دښمن ته مرګ ژوبله اوښتې خو کره شمېره یې نه ده ترلاسه شوې په پیښه کې درې تنه مجاهدین هم زخمیان شوي او یو بل د شهادت لوړ مقام ته رسېدلی تقبله الله تعالی د یاد ولایت د نادعلي ولسوالۍ د بېلري په سیمه کې بېګا ماخوستن نهه نیمې بجې د مزدورو پولیسو په پوسته د لیزري وسلو په مټ برید وشو چې په پایله کې درې تنه مزدور عسکر وویشتل شول همداراز بېګا شپه نهه نیمې بجې د یادې ولسوالۍ د ډبرو قلف په سیمه کې د مصدر اردو پر پوسته د لیزر وسلو په برید کې دوه تنه عسکر وویشتل شول او د نهر سراج د پوپلزو په سیمه کې لښکرګاه ته پر غځېدلي سړک پرون مازیګر پنځه بجې د مزدور دښمن پر شوبله د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه وشوه د چاودنې له امله شوبله ویجاړه او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته او په ګریش کې یو مزدور عسکر د درسکوب په مټ قتل شو د کندهار ولایت د شولي کوټ ولسوالۍ اړوند د بدغسرې سر سیمه کې تېره ورځ سهار لس بجې د مزدور دښمن پر هغه موټریز کاروان وسلوال برید وشو چې د کندهار ولایت د مرکز پر لوري روان وو برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پایله کې څلور کماز موټر ویجاړ او مزدور دښمن ته درنه مرګ ژوبله اوښتې مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوه زیان نه دی اوښتی د یاد ولایت د میوند ولسوالۍ د رنګریزانو په سیمه کې بیګا ماښام اته بجې د مزدور دښمن پر پوسته د لیزري وسلو په مټ برید وشو چې په پایله کې دوه تنه اجیر عسکر ځای پر ځای قتل شول د میوند ولسوالۍ اړوند د سره بغل په سیمه کې پرون مازیګر پنځه بجې د مزدور دښمن یو رینجر موټر د خښ کړای شوي ماین ښکار شو د چاودنې له امله رینجر ویجاړ او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته همداراز په یاده سیمه کې بېګا شپه د شغاسي د پوستې یو تن مزدور عسکر د لیزر په مټ وویشتل شو او ځای پر ځای ووژل شو پرون غرمه یولس بجې د هرات ولایت د مرکز هرات ښار اړوند د څوارلسمې حوزې د کنداریانو په سیمه کې د غلچکي برید په ترڅ کې د مزدور ادارې یو لوړ رتبه صاحب منصب ځای پر ځای قتل او ساتونکی ژوبل شو له پېښې وروسته مجاهدین په بریالیتوب سره تر خپلو مرکزونو پورې راورسېدل. د بلخ ولایت مزار شریف ښار اړوند دشت شور سیمه کې مجاهدینو د مزدورو پولیسو پر پوسته برید وکړ چې په ترڅ کې یې دوه تنه مزدور پولیس قتل او یو بل ژوبل شو. همدارنګه یو کلاشینکوپ او یو سل ډزی توپک هم د مجاهدینو لاس ته ورغلي دي. د فراه ولایت د پشترود ولسوالۍ اړوند د ګجګین په سیمه کې پرون غرمه په هغه مزدور عسکرو د مجاهدینو له لوري بریدونه وشول چې په سیمه کې د مجاهدینو له لوري د فراه مرکز ته غځېدلې لارې خلاصولو هڅه وکړه. په سیمه کې د دښمن یو ټانک د خښ کړای شوي ماین په مټ ویجاړ او پکې سپرو مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د کونړ ولایت شلتن ولسوالۍ پر مرکز او دفاعي پوستو باندې د سپکو او درنو وسلو په مټ بریدونه وشول چې په ترڅ کې د مزدور دښمن دوه عسکر ژوبل شول. همدارنګه ګڼ مالي زیانونه هم وراوښتي خو تر اوسه یې دقیق ارقام نه دي ترلاسه شوي د کندوز ولایت قلعهزال ولسوالۍ په دفاعي پوسته د درسکوب په مټ دوه جلا بریدونه وشول چې په ترڅ کې دوه تنه مزدور عسکر لګېدلي یو یې ځای پر ځای ووژل شو او یو بل ژوبل دی د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ اړوند د هستوګنې په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو لخوا د لیزري وسلو په مټ برید وشو چې په ترڅ کې یو تن مزدور پولیس قتل او یو بل ژوبل شو د غور ولایت د چارسدې ولسوالۍ اړوند د تخمان په سیمه کې تیر ورځ دوه تن اربکیان د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول. نوموړو کلک هوډ څرګند کړی چې نور به هیڅکله د ګوډاګۍ ادارې لیکو ته ورنشي او تر خپل وس پورې به د اسلامي امارت مجاهدینو همکارۍ ته دوام ورکوي. وروستی خبر دا چې د لغمان ولایت په مرکز کې یو مزدور عسکر ووژل شو. د خبرونو پای د شریعت غږ رادیو د بریو زری راوړل زیری زیری طالب جان بیا ازادۍ په وینو پیری کوژ د ستار مې دی تړلی قلندر یم زه د زړونو او اندونو بازیګر یم برید په غشي سموم حال مې بدل دی خنجر لاس کې ګرځوم حال مې بدل دی کور دستار مې دی تړلی قلندر یم زه د زړونو او اندونو بازیګر یم برید په غشې سموم حال مې بدل دی خنجر لاس کې ګرځوم حال مې بدل دی څنډ به ورکړم تورو څڼو ته له خیاله ما د نغښتې زورور کړ سربداله ما ټوپک توره اخیستې د افغان یم ما ټوپک توره اخیستې د افغان یم زه عمر یم زه منصور زه ایوب خان یم ما لوستلي دي بابونه له غزاو زما ډک دي تاریخونه له بریاو ایوبي مې د القدس پاسبان و ایوبی می د القدس پاسبان وو د لیبیا عمر مختار می قهرمان وو زلرمه د شامل غوندې شاغلی د ای پی فقیر په څیر تاریخ منلی زه شهباز د مارکو یم له اوله د بریا برخه لرم له ازله زه شهباز د مارکو یم له اوله د بریا برخه لرم له ازله زیمته شوی خانتما له دې ډګره د فنا پر مورګه پرېوت له لښکره د طالب جلال جمال د ساقیاره د طالب جلال جمال د ساقیاره پرې سنگر دفتر سنبال د ساقیاره ما ټوپک توره اخیستې د افغان یم زه عمر یم زه منصور زه ایوب خان یم زه عمر یم زه منصور زه ایوب خان یم یرغلګر او کابل رژیم دې روان وحشت دښمن په پرله پسې ډول د ولسي هېوادوالو شهیدولو او کور نړولو ته ملا تړلې ده. په تېرو څو ورځو کې د هېواد په مختلفو برخو کې د دښمن په بمباریو او چاپو کې ګڼ شمېر مدرسې، مسجدونه، کلینیکونه او د هستوګنې سیمې په نښه او ویجاړې شوې دي. د یرغلګرو او کابل رژیم له خوا په پرله پسې توګه پر ولس مېشتو سیمو هوایي حملې، توپچي بریدونه او شپېنۍ چاپې وهل کېږي. په دې ډول حملو کې ټول زیان ولس ته رسیږي د ښځو ماشومانو او ځوانانو د شهادت ترڅنګ د خلکو کورونو مالونو او فصلونو ته هم لوی زیان رسیږي دښمن په خپلو حملو کې د ملکي تلفاتو څخه چورلټ انکار کوي که څه هم خلک هر څومره چیغې ووهي چې راشي وګورئ ټول زیان ولسي خلکو ته رسېدلی خو که کومه پیښه ډیره ښکاره او انکار ناپذیره شي نو بیا پر مجاهدینو تور لګوي چې د ملکي خلکو په کورونو کې پټیږي او یا د خلکو له منځه پر دوی بریدونه کوي که دا دعوا یې هم خلک په کره لاسوندونو رد کړي نو بیا په یوه جمله کې په پیښه د خواشینۍ ښودلو او یا معافي غوښتلو ځان له دې ستر جرم څخه خلاصوي کابل رژیم خو د یرغلګرو له لوري پر هغو ولسي تلفاتو هم څه نه وایي چې اشغالګر اعتراف ورباندې وکړي چې په دې او یا هغه پیښه کې د دوی په بریدونو کې ملکی خلکو ته زیان رسیدلی دی کابل رژیم او یرغلګر ځواکونه که د بشر دوستۍ نارې وهي مګر په عمل کې یې بشر دښمني په اثبات رسولې ده شپه او ورځ د دوی په بریدونو کې بې دفاع ولسي وګړي شهیدانیږي کورونه او عام المنفعه ځایونه په سیستماتیک ډول ورانیږي د ملکي تلفاتو ډیرښت د جدي اندیښنې او خواشینۍ خبره ده. یرغلګر او کابل رژیم نور باید د ملکي خلکو د سر او مال د تلف کیدو څخه لاس واخلي. ځکه د ولسي خلکو په شهیدولو، بندي کولو او ځورولو سره د خپلې بقا ستنې نشي ټینګولای. که اشغالګر او مزدور رژیم د ولسي هېوادوالو کړولو، شهیدولو، کور ویجاړولو او د اسلامي شعائرو سپکاوي ته دوام ورکوي، د اسلامي امارت اتل مجاهدین به د خپلو سرونو په قېمت د دې جنایتونو غچ له دښمن څخه اخلي او خپلې برحقې مبارزې ته به شنوندههای گرامی با عرض سلام و آرزوی سلامتی شما من عباس لبیب هستم به اخبار امروز خوش آمدید امروز جمعه 22 رجب المرجب سال 1440 هجری قمری که برابر است با 29 مارچ سال 2019 میلادی نخست به سرخط خبرها توجه نمایید قماندان قطعه عملیاتی کماندوهای ولایت جنوبی در مربوطات حوزه پنجم شهر کابل به قتل رسید و در طی آن به دشمن تلفات سنگین وارد گردیده است که جزیات بیشترین عملیات بعدا به نشر خواهد رسید همچنان در مربوطات ولسوالی مذکور یک تن اسکر پوسته خادو در طی حمله مسلحانه مجاهدین جا با جا کشته و یک تن دیگر زخمی گردیده است و در این عملیات یک میل کالاشینکوف و یک پایه نارنجک انداز نیز به دست مجاهدین افتاده است در ولایت کابل امروز حوالی ساعت 11 چاشت مجاهدین امارت اسلامی قماندان قطعه عملیاتی کماندوهای ولایت جنوبی جنرال امین الله الکوزی را تا یک حمله چریکی در منطقه حوزه پنجم شهر کابل به قتل رسانیدند قماندان متذکره باشنده ولایت قندهار شخص بسیار وحشی و بیرحم بوده که بالاخره به جزای اعمالش رسیده است از ولایت هلمند خبر رسیده است که شب گذشته حوالی ساعت 12 یک مأموریت پلیس اجیر در دوراهی الدین ولسوالی ناوه مورد حمله مسلحانه مجاهدین قرار گرفته است. این عملیات که با سلاحهای لیزری و دیگر سلاحهای ثقیله و خفیفه انجام گرفته در طی آن پلیس اجیر کشته و مجروح گردیدند و در این درگیری یک آراده موتر رینجر و دو آراده موتر زره دشمن تخریب و یک میل کلاشینکوف نیز به دست مجاهدین افتاده است خبر دیگری می رساند که در ولایت نامبرده شب گذشته حوالی ساعت دو در منطقه دوراهی لشکرگاه در مربوطات سراج ولسوالی گریش یک پسته اردوی اجیر هدف حمله مسلحانه مجاهدین قرار گرفته است که در نتیجه پسته به طور کامل فتح و پنج تن اسکر در آن جا کشته شدند و در جریان این درگیری نیروهای کمکی دشمن نیز مورد حمله قرار گرفتند که در تیان سه تن اسکر نیز کشته و زخمی شدند و در این درگیریها به مجاهدین بحمدالله زیانی نرسیده است همچنان در ولایت نامبرده شب گذشته حوالی ساعت یک پسته های کمربند امنیتی دشمن نزدیک مرکز ولسوالی کجکی هدف حمله مسلحانه مجاهدین قرار گرفتند این عملیات که با سلاحهای لیزری و دیگر سلاحهای ثقیله و خفیفه انجام گرفته در اثر آن یک پسته دشمن کاملا فتح چهار تن پلیس اجیر در آنجا به جا کشته و دو تن دیگر جراحت برداشتند در پایان این عملیات از دشمن سه میل سلاح کارموله یک میل کلاشینکوف و مقدار مهمات به دست مجاهدین افتاده است و در این نبرد سه تن از مجاهدین نیز مجروح و یک تن دیگر به مقام شهادت نایل گردیده است تقبله الله تعالی خبر دیگر می گوید که در ولایت مذکور شب گذشته حوالی ساعت 9 یک پسته امنیتی دشمن در منطقه بیلری ولسوالی نادعلی مورد حمله مسلحانه مجاهدین قرار گرفته است که در نتیجه سه تن عسکر هدف سلاح لیزری قرار گرفته کشته و زخمی شدند در یک حمله دیگر در منطقه قلفسنگی ولسوالی مذکور دو تن عسکر اجیر نیز کشته و زخمی گردیدند بر اساس خبر نیز در ولایت نامبرده شام روز گذشته یک پسته اردوی اجی در منطقه شاخلکوزه در مربوطات نهر سراج ولسوالی گریشک مورد حمله مسلحانه مجاهدین قرار گرفته است که در اثر آن چهار تن عسکری اجیر کشته و مجروح گردیدند خبر بعد این که در ولایت قندهار شب گذشته حوالی ساعت 8 در منطقه رنگریزان ولسوالی میوند یک پسته امنیتی دشمن هدف صلاح لیزری مجاهدین قرار گرفته است که در اثر آن دو تن عسکری اجیر جا به جا کشته شدند در حملات هوایی و چاپه های شبنگام اشغالگران و رژیم کابل بسیار بالا رفته است. دشمن به کشتار مردم ملکی و ویرانی خانه هایشان کمر بسته است. در چند روز گذشته تعداد زیادی مساجد، مدارس، کلینیک ها و مناطق مسکونی در بمباردمان ها و چاپه های دشمن ویران شده است. اشغالگران و رژیم کابل مناطق مسکونی غیر نظامیان را به گونه پیهم و ارادی آماج حملات هوایی و چاپه های شبانه قرار می دهند. تمام قربانیان این حملات مردم ملکی می باشند و برعلا و از شهادت زنان، کودکان و جوانان، خانه ها، اموال و کشت های مردم نیز از بین می روند. دشمن از وقوع تلفات ملکی در حملات خود انکار می کند در حالی که مردم داد و فغان می زنند که بیایید ببینید تمام تلفات به مردم ملکی رسیده است اما اگر واقعه بسیار آشکارا و انکار ناپذیری رخ بدهد پس مجاهدین را متهم می کند که در خانه های مردم ملکی پنهان می شوند و یا از میان مردم ملکی بر آنها حمله می کنند اما اگر مردم این ادعای دشمن را هم با اسناد و شواهد قوی رد بکنند پس با یک جمله ابراز تأسف و یا عفوخواهی خود را از آن جرم بزرگ براعت می دهند. رژیم کابل جرأت ندارد بر آن تلفات ملکی که از سوی اشغالگران رخ می دهد و آنها اعتراف هم می کنند چیزی بگوید و یا واکنش نشان بدهد. رژیم کابل و اشغالگران لاف از بشر دوستی میزنند اما عملا دشمنی خود را با بشر به اثبات رسانیده اند هر شب و روز دهاتن مردم بیدفاع ملکی در حملات آنها شهید می شوند و خانه و اماکن عام المنفعه به گونه سیستماتیک از بین برده می شود. افزایش تلفات ملکی باعث تشویش و نگرانی جدی است. اشغالگران و رژیم کابل دیگر باید از تلف ساختن جان و مال غیر نظامیان دست بگیرند زیرا با شهادت اسارت و شکنجه بیگناهان نمیتوانند بقای خود را تضمین بکنند اگر اشغالگران و رژیم مزدور به کشتار، شکنجه، ویرانی خانه های مردم ملکی و اهانت به شعائر اسلام ادامه می دهند مجاهدین امارت اسلامی در بدل خون خود از آنها انتقام می و مبارزه بر حق خود را با نیروی بیشتر سم صفا عمل کل لار د پیغمبر کوا اوس تاسو پام د جهادي موضوعاتو په اړه د شیخ الحدیث مولوی نور الله منیر صاحب عالمانه وینا ته راړو بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع كأن رأسه زبيبة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشط وعلى أن لا ننازع الأمر أهله او کما قال النبي صلی الله علیه وسلم د مشرانو به سړی اطاعت کوي امیر تاسو چا سره بیعت کړی دا هغه کدر ته هر خبره وکړه کدی تا په زړه برابر و کدی هغه په زړه برابر نه و ته په خوشاله وي یا ته په خپه وي تا ته خبره وړخ کار کېدله یا در تغه ټک کار کېدله خو هغه به سر پستر ګو باندې تا ته منلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وای اسمعوا واطیعوا وای تاسو د امیر خبره واوري او اطیعوا او تاسو د امیر اطاعت وکړئ هغه سي درته څه وایي په هغه لار باندې تلاش و ان امر علیکم عبد حبشی مجده کڅه هم پتا امیر مقرر سوی دا یو تو دا تور حبشي یو مری پتا باندې امیر مقرر سوی دا وای دا فرض ک پتا باندې دا امیر هغه لرنګ تور سړی او د حبشو نوی کان راسه زبیبه دومره وړوکی سر یې وي عقل یې دومره کم وي چې سر یې لکه یو ممیز داسې وي او د هغه پزه یا د هغه غوږونه کټ وي که داسې سړی یم په تا امیر مقرر سو نو ته به د هغه اطاعت کوي د دې وجه ده دغه انسانان چې څومره دي الله تعالی هغه ته ځان ته ځان ته نظریه ور کړی دي الله تعالی ورته ځان ته ځان ته تقاضا ور کړی دي هر سړی په خپل مخ باندې هغه د زړه غوښتنه هغه ځان ته ځان ته غوښتنه ده که هر سړی په خپل مخ روان وي نو بیا به له دې ډیرو مسلمانانو نه یو صف نه جوړیږي له ډیرو مسلمانانو نه به یو قوت نه جوړیږي دا یو صف او یو قوت جوړیدل د هلته وي چې په سر کې داسې یو سړی وي چې دا ټول په هغې پسې لاړ شي چې دغه متفرق انسانان دا بیل بیل انسانان دا بیلې تقاضاوې هغه د شریعت په حکم باندې په اطاعت د امیر باندې هغه په یو رأی راغونډ شي نو بیا به هغه سمندرونه او هغه به بیا هغه دی دښمن هغه سیلابونه او هغه طوفانونه به د هغه مخې ته به هغه درېږي هغه به ورته سپر کېږي نو د مسلمانانو د هغه قوت توحید لپاره د امارت او د هغه اطاعت دا یو ډېر اوچت مقام عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنہ حدیث کې فرمایي ما درته مخکې تاسو ته عرض کو وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مو بیعت وکړو په سمع او په طاعت د امیر باندې په سختی او په اسانتیا کې والمکره والمنشت او په خوشحالي او په هغه تکلیف کې یعنی کما ته تکلیف وو د ما د زړه لغښتنې سره د هغه امیر امر موافق وو او یا له هغې نه مخالف وو موږ به یې اطاعت وعلى الله لنازع الامر اهله او په دې مور سره بیعت وکړو چې هغه امر به هغه مشری به د هغه چا له لاسه نه وباسو چې هغه څوک یې اهل په دې کې ګوره د اطاعت یو ډېر ښه تعریف یې موږ مخکې کېښودل موږ کله کله وایو د پلانې خبره مې نه ومنله چیرته معاون سی وي چیرته مشر امیر سی وي کنه چیرته ولسوال وي او والی سی وي هغه وایي د دې والی صاحب خبره مې په دې وجه نه ومنله چې هغه د ما نظر په دې کې خوښ نه کړو ما سره یې پکې مشوره ونه کړه هغه وایي په دې مجلس کې مې دا خبره د مشر ونه منله دا د ما په زړه باندې برابره نه وه خو وايي موږ له پیغمبر علیه السلام سره بیعت وکړو په سمع او په طاعت باندې په مکره او په منشد کې کدی ما په زړه برابر او کمی نه برابر کدی ما په زړه کې په نسبت دې خبرې کراهیت موجود و او په نسبت دې خبرې نشاط او خوشحالي موجوده و بیا به هم زه دا خبره منم ځکه اطاعت خو وایي هم دې ته که هغه د ما د زړه غوښتنه زه منم نو اخو اطاعت نه سو د ما خپل د زړه خبره سو هغه وایي موږ په دې باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړو او دا امر حکم دی رب جل جلاله دا کاله چې الله تعالی جل وعلا شانه اطاعت دی عمر او د اطاعت دی الله تعالی او دی الله تعالی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره یو ځای ذکر کړی دا دی الله تعالی او دی الله تعالی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له اطاعت نه ورسته او اولی الامر منکم ویلای دا وای پتا سي کې سي هغه څوک مشران دي هغه مسلمانان عمرا سي څوک دي کنه هغه په هر کچه سي امیر ده که هغه امیر المؤمنین ده کله هغه نه لاندې که له هغه نه لاندې که هغه سرګروپ ده که هغه ډلګۍ مشر ده دا په ټولو کې راځي بلکې د بعضې محدثینو نظر دا ده وایي شان نزول د دې آیت کریمه دا هغه عمرا د سرایاو دي هغه دی وړو وړو لخرو دی جهاد چې هغه چیرته جهاد ته تللی دي د هغه عمراو په حق له دغه آیت نازل شوی نو وای ورسته له اطاعت د رب جل جلاله او ورسته له اطاعت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه د تاسو د مشرانو د هغه اطاعت وکړي د اطاعت تعریف عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنہ راته وکړو چې کپتا تکلیف وو کتا تراحت او کچیرته ته په خوشاله وي او یا ته په خپه وي د امیر خبره به تمنه دا ټول فقها دا مسله لیکي کامیر یو چاته حکم وکي هغه کار په اصل کې رواوي دا په هغه واجب یا یو څوک منع کی له یو کار نه هغه کار په اصل کې روا وي خو د امیر په هغه حکم باندې هغه کار منع نو کامیابی دی جهاد کامیابی دی امارت هغه په امدی کې ده الله پاک جل وعلا شانه په غزوه دی احد کې موږ تاسو ته هغه دی مخالفت دی امیر دی مخالفت دی حکم دی حاکم دی هغه یو ډیر عجیب مثال راته خودلای ده چې په دې باندې بیا کوم ثمرات کومې هغه نتایج په دې باندې مرتبي او دا راته ښيي چې که امیر څومره ښه سړی وي هغه مشر د تا څومره اوچت سړی وي کنه بلکې مشر د تا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي خو که تا مخالفت وکړو د تا د مخالفت نتیجه به دا وي چې بیا به تکلیف هغه مشر ته هم ملاوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم لکه تاسو ته بهتره معلومه ده په غزوه د احد کې 50 کسان د عبد الله بن جبیر رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ کې هغه په جبل عینی یا په جبل رمات باندې هغه کینول چې تاسې همدغه وادي قنات دلته یو خړه ده چې په هغې کې د کفارو د راتلو احتمال و چې په مسلمانانو د شا لخوا حمله وکړي نورې لارې بندې وې یو طرف ته غر و بل طرف ته آبادي او ځنګلونه و د راتلو احتمال په وادي قنات کې و ویل په دغه غره باندې تاسې کینی که په دې خړه کې څوک د کفارو راتلل تاسې به هغه ولې دا رومات غشوشتونکي و یوازې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته ویل که تاسو موږ لیدلو چې د کفارو د اسونو تر پخو لاندې وهم تاسو به لدی جن نه خوځيږي او که تاسو موږ لیدلو چې کفار مو مات کړو موږ پسې لشا روانو غنایم پاتې و هرڅ له اغې نه پاتې و بیا هم دا کنده تاسو نه پرېږدي د جې کې به تاسو ناشته استي میدان د جنگ دی وحود هغه ګرم سوکه کفارو شکست وخوړ صحابه کرام وای وای موږ لیدل کفارو سره چې کومې زنانه راغلي وي چې هغه ورته اشعار ویل هغه د غیرت اشعار وای هغه زنانه و د احد د غره په لمن کې منډې وګلې موږ لیدل دا کفارو د سیماتي وخړل مسلمانان ور پسې لګیاو حمزه رضی الله تعالی عنہ نور دغه صحابه کرام هغه پسې لشه روان وو هغه وجلو هغه نیودل چې په دې کې هغه د عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه ملګرو هغه ته ویل چې دا د مسلمانان کامیاب سو نور جنگ ختم سو موږ برا کوزیږو هغه ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته امدا ویل بجربه نه خوزیږو هغه بار بار ورته هم دا ویل هغه توجیه وکړه ویل پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو موږ ته دا حکم تر هغه وخت کاوه چې ترڅو جنگ وي او جنگ ختم شو نور میدان وګټل شو عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه سره یوازې لس کسان پاتې شول او دا نور څلوېښت کسان راکوز نتیجه څرنګه نتیجه سوکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل په دې کې درې ځای زخمی سو یو په د رباعي غاښونو لاندې غاښونو کې یو غاښ شهید سو د هغه شونډ وینې سو مخ کې وینې سو په سر کې هغه د خول کړۍ بندې سولې او دا د الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا هغه خیر الاولین والآخرین پیغمبر صلی الله علیه وسلم وو خو چې په هغه لښکر کې به اطاعت رااله اثر څومره غټ په مرتب سو الله تعالی د پیغمبر علیه الصلاه والسلام امت ته دا وښودله چې بی اطاعتی د امیر و دا به هر وخت داسې نتیجه لري که د امیر مخالفت راغی بیا به هغه لښکر کامیاب نه وي تاسو دې ته تمه مه کوئ چې امیر د ما ډیر نیک سړی ده دې ته تمه مه کوه چې هغه صحابي ده هغه امیر المؤمنین یو د خلفای راشدینو ده بلکې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده بلکې ته مکلف یې په دې باندې چې ته په خپل انداز کې ته اطاعت کوې ته به خبره منې ته به له حدودو د شریعت نه نه وځې که نه د تا د هغه بد عملي د تا د هغه مخالفت ثمره به بیا دا وي چې همغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به هم داسې تکلیف رسي. دا په لښکر کې عام طور یوازې بې اطاعتي نه، که په لښکر کې نور مخالفتونه راسي هم، نتیجه دې هغه بیا دا وي، هغه ټوله ډله، هغه ټول لښکر هغه له تکلیف سره، هغه له شکست سره مخامخ کېږي. په جنګ د حنین کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مکه مکرمه فتح کړله او د حنین طرف ته روان سو دوله زره لښکر برابر سو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره لس زره کسان له مدینې منورې نه راغلي وو او نور دغه نوي مسلمانان په مکه مکرمه کې سي وو داسې ورسره ملګري سو ټول دوله زره کسان یو کشر مجاهد په دې کې ویل لن نغلب اليوم من قلة کشر مجاهد وایي دا نن ورځ به موږ د کمښت له وجې نه کلم مغلوب نسو یعنی دونه لوی لخر ده وای په بدر کې موږ اله درې سو کسانو او بیا په څونه لوی دښمن باندې غالب سو په هغه خیبر کې مو څونه غټه فتح تر لاسه کړله په بنو نضیر او بنو قریظه کې په خندق کې مو په کوم خلکو باندې څونه لوی فتح تر لاسه کړله خو د یو کشر مجاهد دا ویل روایتو کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم سي دا خبره واوریدله دا هغه په زړه خونه لګیدله پیغمبر علیه السلام په دې خبره باندې خپس بیا نتیجه څنګه سوله کنه چې کله د هوازین قبیله هغه را مخکې شوله د غشو ګزارونه یې شروع کړو او دا مسلمانانو ماتې وخوړل ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت الآية وای په ورځ د حنین مالا تعالی د تاسو نصرت وکړو هغه ورځ کې مالا تعالی نصرت وکړو چې تاسو په خپل کثرت خوشاله شوي دا خوشحالي ګوره یو څو کشرانو صحابه کرامو دا خبره کړې وه خو الله تعالی دا ټول لښکر د مسلمانانو ته جدي نسبت کوي اذ اعجبتکم کثرتکم ا د تاسې ډیروالی تاسې خوشاله کړی تاسې ته دا کمال ښکاره سو فلم تغن عنکم شیئا دې کثرت مو هیڅ ګټه درته ونه رسوله وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین او بیا د مځکه سره لدې ډېرې فراخې په تاسې ډېره راتنګه سوله او بیا تاسو شاته وتښتیدئ یوازې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او ورسره یو څو صحابه کرام عباس ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه ابو سفیان ابن حارث رضی الله تعالی عنه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره داسې محدود صحابه کرام پاتې شول پیغمبر علیه الصلاه والسلام خپل کچری نم کوس او ویل انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب زه پر اختیا پیغمبر یم په دې کې دروغ نسته او تاسو د معنی کې پیژنې زه د عبد المطلب المسیح یم یعنی دا کلخکر ماتی خړلې ده کلخکر شاته تللی ده د الله تعالی په نصرت کې ما باور ده او زه به شاته نه ځم بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم انصار را وبلل اصحاب السمره هغه په حدیبیه کې چې چا تر کې کر ونی لاندې پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره بیعت علی الموت کړی و اخلګي را وبلل او بیا بیرته د جنگ میدان ګرم نو په جهاد کې لویه خبره همدا ده چې د ټولو افرادو به نیت به یې اصلاح وي غرور به پکې نه وي اطاعت د امیر به پکې وي بیا به له هغې نه وروسته دا لښکر کامیابي یوازې به د سړي دې ته تمه نه وي چې امیر مې نیک سړی ده مشر دې ما نیک سړی ده نه زه خپله په خپل انداز کې مکلف یم ته خپله مکلف یې چې څومره حدود د شریعت دي په هغه ټولو به ما ورته عمل کوو بیا به الله تعالی راته نصرت راکوي بیا به الله تعالی راته غلبه راکوي